د شپې د کې د ماخام او د ماسوتن منځونه دي او بل اطراف النهار د مسبخین من مراد دی د منځونو وختونه نبی کریم صلی الله علیه وسلم بالکل ښکارا په صحیح احادیثو کې متعین کړی دي خو په قران کې هغه ته باقاعده اشاره دي ولا تمدن عینیک او ته موج ته خپل سترګې مور وګدو خپل سترګې الا ما هغه ستمتعنا به چې پیدې ورکړې دي مونږه ازواج منهم د دې مختلف قسم خلکو ته چاتم سور کړو چاتم سورغي هر یو کس جدا جدا قسم خلک دغه موږ ته پیدې ورکړي دا ولي زهرت الحیات الدنیا دا شان او شوکت د ژوند د دنیا دی بس اخوا ته سنشته دی لنفتنهم فی دې لپاره چې زه وازمایم دی په دې کې ورزق ربک خیر او استاد رب رزق ډیر غوړه دی او ابقا وغه همیشه دی وامر اهلک بالصلاه او خپل قوم ته خپل اهل او عیال ته او خپل قوم ته حکم کوله مانځه واستبر علیها او په خپلم پابند اوسېګا دین خپل پته لګي کم پلار بچی ته وای ته مونږ کو خو خپل مونږ نه کوي نو بچي بچړتم مان گزار نشي پلار بچی ته د نیکی حکم کوي او په خپل دا نیکی نه کوي نو بچی چرته نیک نشي جوړې دی ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم تم فرمایي خپل اهل ته د مانزه حکم کوا خو په خپلم په دې کلک اوسېګا لا نسالک رزقا مونږ نه غواړو ستاسو رزق رزق نه غواړو چې ته زمونږ د مخلوق نه چاته ته رزق ورکه دا دنه نه غواړو او دام در نه غواړو ځان له رزق نه غواړو نحن نرزقك مونږ رزق درکو تا ته والعاقبه للتقوى او خاتمه انجام خود تقوا ده بهترین انجام خود متقیانو ده وقالو دی مشرکان وی لولا یاتینا بیاات من ربه ولید نه راوړې مونږ ته یو نخ د خپل رب د طرف نه اولم تاتهم بینه ما فی الصحف الاولى آیا دوته نه راغلی بیان د هغه څه چې په مخکینو صحیفو کې دي یعنی د مخکینو صحیفو تعلیمات واضح بیان دوته نه راغلی او سوق دی په هدایت مونږه یا تاسو سوره الانبیاء مکی سورت ده په ترتیب د تلاوت کې 21 نمبر له یوشتم او په ترتیب د نزول کې 3 او یایم نمبر سورت ده د سوره ابراهیم نفس نازل شوه ده په دې سورت کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم او د مشرکین په منځ کې چې کوم کشمکش دی هغه ټول کشمکش زیر بحث دی دا غوی د شبهات او دا غوی د اعتراضات جوابونه دي او خصوصا دا چې ټول پیغمبران انسانانو فرشتي نه وي د دې بیان دی د پیغمبرانو حالات د موسی علی السلام خلکو ته حساب نږدې شو اقترب للناس نږدې شو خلکو ته حسابهم وخت د حساب د دیو وهم فی غفلت نو دیو په غفلت کې دي معرضون اعراض کوون کې دي د حق نه مخ اړون کې دي د حق نه حالان کې دیو ته قیامت را نږدې ده خو دیو هغه منی نه ما یاتیهم من ذکر ناراضی دیو ته یو ذکر یعنی یو نصیحت من ربهم د طرف د رب د دیو نه محدثین تازه الا استمعوه مگر دیو هغه واوري یعنی په تکلف باندې واوري وهم یلعبون او دیو پاغه پورې خنداګانې کوي لوبي ته جوړي یعنی هغه پورې ټوکی کوي لاهیتن قلوبهم د دیو ژوند غافل دي واسر النجو الذين ظلموا او پټې کړې مشورې یعنی خپل مشورې پټې کوي الذين غکسان ظلم چې ظلم کړي دي او وايي هل هذا نه دا الا بشر مثلكم مگر یو انسان د تاسو په شان افتاتون السحر آیات تاسو جادو ته ورځي او قبل وي وانتم تبصرون او حال دار چې تاسو یې نه تاسو ته پدره چې خجادو دي دا په خپل مېس کې یو بل توای قال محمد صلی الله علیه وسلم پیغمبر وای ورته ربي زما رب يعلم القول پویږي په دې خبره باندې په هر خبره فی السماء والارض فزمکه کې او که پاسمان کې یعنی زما رب باندې څه پټ نه دی او هو السمیع العلیم او دا الله اوریدون کې در دیو د ویناګانو علیم در دیو په افعالو بل قالو بلکې دی ویلو اضغاث احلام دا خو پراګنده خوبونه دي بل افتراه بلکې د خپل دار سره جوړ کړی دي بل هو شاعر بلکې د خو شاعر دی یعنی یا دا یا دا یا دا فلیاتنا بآیه نو دې راتلو کې راوړي مونږ ته یو نخه کما ارسل الاولون لکه څنګه چې وړم بني پیغمبران لګل شو او هغه ته نخ ورکړل شوی ما امنت قبلهم من قريه الله فرمایي ایمان نو راوړی د دیو نه مخکې من قريه هیڅ یو قوم یو کلی والا چې آیتونه نه نخې او تراغلي وي اهلک نه او مونږ بیا هلاک کړي دی وي افهم یؤمنون آیت دیو به ایمان راوړي ان دیو به بیا هلاکیږي ایمان خو نه راوړي وما ارسلنا من قبلك او نو لګلی مونږ ستانه مخکې الا رجالا مگر سړي نوحي الیهم چې مونږ باغوي ته وحي کوله دلته مراد د سړو ده دا نقطم پکې چې په زنانو کې الله پیغمبر نه درالېګلی دا درون بوج او لوی ذمہ داری دا الله په سړی باندې ورچول او ټول پیغمبران سړیو خو دلته مراد دغه یوازې نه دی دغه صرف اشاره ده بلکې دلته دا چې دوی پرشته ولې ناراضي الله فرمایي ټول انسانانو پرشته به یوم نه و او که پرشته راغلی وي نو د تاسو لپاره مشکل و چې الله موږ په یو نوراني مخلوق را لېږلی وي چې د انسانانو لپاره هیڅ ممکن نه و چې اطاعت کړی ځکه دا د انسانانو پیغمبر چې انسان دی نو دې زمونږ شان ضرورتونه لري او د دې باوجود دې یو کار کوي جهاد د دې پسونه تیار دي کورونه خوشي دي په کور کې څوک رکواله والا نشته دی نو چې څنګه د نورو خلکو پای کې نشته دی د پیغمبر پای کې نشته دی چې څومره تکلیف د نورو خلکو په کورونو کې ما عمر تکلیف د پیغمبر په کور کې دی چې څومره سخت په جنگ کې یو عام مؤمن تیری د دینه زیات رسول الله په خپل تیری نو کدا یو نورانی مخلوق نه هغه ته بخل کویلو کنه چې تاسو سره غم شته نه نه تاسو کو جلې شي نه ته وګی کیږي نه ته کیږي نه دی کور شته نه دی بچی شته نه دی خزې شته نو مونږ خو سبا دا ټول ضرورتونه فصلونه داري تیار دي تا به تبوک غزا له سوق بوتلی وی بیا زمونږ فصلونه تیار دي د خدا نشته کنه نو دغه بزینه مونږ نه شوتله خدا سوال چاونه کو زکه چې هغه انسان دی بشر دی نو دا د الله عظیم احسان دی چې پیغمبري نور نه دی را لېګلې بشر را لېګلې البته نور په دې معنی باندې چې رڼا ور سره ده دا دین اسلام رڼا ده دا کتاب رڼا ده او رڼا ده هغه پوجا په دې ټوله دنیا کې خورش شوې ده خدا یو نورانی مخلوق نه دی بلکې دی بشر فاسالو اهل الذکر نو تاسو تپوس وکي د ذکر والو نه د علماو نه د دې اهل کتاب نه تورات او د انجیل والو نه تپوس وکي ان کنتم لا تعلمون که تاسو نه پويږئ خو حکم عام دی په هر مسله تاسو هم کنه پويږئ دا د اهل کتابو لپاره نه دی نو چې نه پويږئ نو تپوس وکه وما جعلناهم جسدا نو ګرځولې موږ دا پیغمبران جسدن اسی بوټي دا جسد خالص جسد دوی دا څنګه پیغمبر دی خوراک او ساک کوي په بازار کې ګرځي دا خو پیغمبر خو بل شان پکاري نن سبا هم دا موږ نه سمره سو غټ سړی څوک امیر سیب دی لوی څوک وزیر سیب دی څوک سره دی د خلکو سره نه ملاويږي دی په عام ټول نن سبا یو سټیټس دی کنه دا فوجي افسرانی که نور افسرانی دوی ته باقاعده هدایات ورکړل کیږي په ټانګه کې بنځي پر رکشه کې بنځي ته ځان له موټر برابرې پاغې کې بځي په عام هوټل کې بډوډې نه خوري ته خامخا انټر کانټیننټل ته ځي یا به چرته خپل فایو سٹار هوټل ته ځي دا ستا سټیټس دی نو دا ورته خپل یو ژوند دغه مشکل کی وته نو دی وی چې دا خو د سټیټس خدا نه دی کنه پیغمبر خو دې ته نه وایي نو مونږ هغه ته نجات ورکړو و من نشاء او هغه چا د زمونږ خوخه وا واهلکنا المسرفين او مونږ د حد نه تجاوز کوونکي هلاک کړو مشرکان لقد انزلنا اليكم كتابا يقينا نازل کړه د مونږ تاسو ته کتاب اندا قریش ته خطاب دی فيه ذکرکم چې په دې کې تاسو عزت دی ذکرکم مطلب دا نه تاسو د لپاره نصيحت دی خو ذکرکم ستاسو شرف دی ستاسو عزت دی په دې کې ستاسو احترام دی په دې کې افلا تعقلون تاسو عقل نه لرئ وکم قسمنا من قريه قسم ولګيږي ميده کولو ته څومره ميده کړی دی مونږه یعنی عذابم پر علی غلې دی او زره زرم کړی دی فی من قريه نکرنا كانت ظالمه جاغي ظالمانو ان یوسیدون کداغي وانشأنا بعدها قوما اخرين او چتکړو موږ داغه نرسته نور قومونه د دې په زینو کې اوسېدل بیا فلما احسوا باسنا نو کله چاوي ولید محسوس کو زموږ عذاب اذا هم منها يركضون ناغوی بیا دغه کلونه تختیدل منډې کړې لا ترکدو موږ ورته आवाज وکړو او ته ویل شو متختی ورجعوا الی ما اترفتم فی واستختی ما را واپس شي هغه کلو ته چې په کم کې تاسو ته تعیش درکړی شوی او انعامات او مالونه درکړی شوی او ومساکنکم او خپل کورونو ته واپس شي لعلکم تسالون دې لپاره چې تاسو نه تپوس وشي بیا نو دوه معنی دي یا خدای تاسو نه تپوس وشي نو چې بیا ته د عذاب پوره پوره قصه بیان کړی شي صحیح تپوس صحیح صحیح خبر وکړی شي خو یو خبره پکې بلم ده هغه خپل کورونو ته اوس واپس شي او کلی تم واپس شي لعلکم تسالون چې هغه تاسو نوکران او خادمان غلامان درته بیا ولاړ دي کړی دی ولاړ سر څه حکم دی تپوس د نوګي څه حاجت سترې حسوی د لو کړی شوی لو کړی شوی او مې د کړی شوی خامدین ساړه سمخ دا چې په ور باندې وبو واړی کنه او دا بالکل سوړ شي نو دیو مونږ وګرځول د دیو هغه نشي تماشې هر څه یخ پراته بیا او دا حسوی د لو کړی شوی نه دې ته مونږ پښتو کې درمن وایو اردو کې کلیان وته کنه چې دا ټول غلبه راځم کړو بیا به غوبل کړی شو نو مېده مېده به شو دانی او هغه غنم بوټي ارسه به جدا شو نو مونږ دیو نه درمن جوړ کو یعنی دومره عذاب هم ورکوله وما خلقنا السماء والارض او نه پیدا کړې مونږ اسمان او زمکه و ما بینهما او غس چې په مین د دې کې دي لاعبین اسع بس لو اردنا ان نتخذ لهوا کچرته ما غوخته وي چې یو لوبه جوړه کما الله فرمای کما غوخته یو لوبه جوړول یو تماشه جوړول لتخذناه من لدنا نو ما به د خپل ځان د پاره یو کېل جوړ کړو دی کېل ته حاجت نو بیا ان كنا فاعلین که چرته مونږه ان دا کار کوله دا کار کوم کوله دا الله بل دا الله نه دا بل نقذف بالحق على الباطل بلکې ولو مونږه حق لره په باطل باندې ان را اچو حق باطل ته کچرته وې پرې زمکه الها الا الله مگر د غیر د الله نه لفسدتا نو وختي به د زمکه وسمان وران شيو دا به څه شيو دا به زری ز شيو دا به تباہ او برباد شيو دا ولی دا یو یو به یو فیصله په یو جمعات کې دوی امامان چې ودرېږي په یک وخت د یو منځ د پاره نو د دې دوه کې دوه پرنسپلان کچر د کینی کنه یو جدا ټایم ټیبل ورکی او بل جدا ټایم ټیبل ورکی یو د یو استاد پیریډ یو ځای لګي او بل بل ځای لګي د دې جګړه وشي مشران یو شان اختیارات ولري نو کور نظام به ونه چلیږي دا خو الله یو سیستم جوړ کړی یو نظام دی هم دغه شان که په دې ځمکه او اسمان کې دوه خدایان وې ډیر نه دوم وې وختي به دا هر څه وران شيو لفسدتا ان درهم برهم شوي وو فسبحان الله رب العرش نو پاک دی الله چې رب د عرش دی عما يفعل دا حسنه چې دی ولا بیانې شریک او ولد لا يسأل عما يفعل تپوس بنکی کی داغنا چې هغه څه کوي وهم يسألون او د دیو نه تپوس کیږي ځکه دوی بندگان دي قد اتخذوا من دونه آلهة آیات ولدي دا نور خدایان قل ورته وایا هاتو برهانکم راوړی خپل دلیل هذا ذکر من معي دا دا قران ذکر دا چا چې زما سره دی و ذکر من قبلي او ذکر دا هغه چا چې زمانه مخکې تیر شوی دی یعنی دا قران موجود دی او د مخکینو کتابونو حواله ټول موجود دي نو تاسو وګورئ چې پاره کې کومه عقیده موجوده ده د شرک کړه توحید نو هغه ټول ګوره توحید عقیده موجود ده بلکې اکثر د دین لا علمون الحق حق نه پیژنې دوی دا غنه اعتراض کوي او نه دلې ګره موږ ستانه مخ یو رسول مگر وحی کول موږ غته انه لا اله الا انا چې نشته بل اله مگر زیم فعبدون نو زما عبادت کوي وقالو اتخذ الرحمن او دی ویل نیول دی الرحمن ولدن بچي سبحانه پاک دی الله د بچینا بل عباد مکرمون بلکې دا فرشته خو بندگان دي مکرمون ډیر عزتمن لا يسبقونه بالقول نمخ کی کی هغه د دنه پس خبره کی یا د دنه مخ کی خبره نه کوي کار کوي بین ایدیهم وما خلفهم الله په هیږي په هغه سبانه چې د دیونه مخ کړي وما خلفهم د دیونه رسته دي ولا يشفعون او دیو سپارښت نشي کوله الا لمن ارتضى مگر د هغه چا د پاره چې راضي شي داغه نه الله یا د پاره داغه چا چې هغه د الله سره د لا اله الا الله وعده پوره کړي او هم من خشيته او هغه د خشیت نه د یری نه مشفقون یریدون کړي و من یقل او بالفرض خبره بالفرض کسوک اوای منهم د دیونه انی الہ چې زه الہ یم من دونه سوا د الله نه فذلک نجزیه جهنم نو دقه دې چې موږ دته بدله د جهنم ورکو کذالک نجزي الظالمین هم دغه رنګي بدله ورکو موږ ظالمانو ته او لم ير الذين آیا ندی پوښوي نه پويږي هغه کسان کپرو چې کوپر کړي دي ان السماوات والارض چې د ازمکه او اسمانونو دواړه کان تارتقن دا و دواړه په وست یو بل سره لګیدلی ففتقناهما نو دا مونږ جدا کړ نه ول چې دا ماده پیدا کړه دا ټول لګویا کې دا ټول یو ماده ده د ازمکه او اسمانو دا ټول سره جری دا یو ماده ده دا الله پیدا کړم یو زیو ففتقناهما نو دا دواړه مونږ بیا جدا کړل کولاوم کړل وجعلنا من الماء كل شيء حي او پیدا کړی دی مونږه ژوندې کړی دی مونږه د وبونه هر ژوندې سیز یعنی هر ژوندې سیز مونږ د وبونه پیدا کړی دی ګویا دا ټول کمال او دا ټول ارس الله په وبو کې خو دی چې د دې وبونه ټول ژوند دی ټول مخلوق وسی کولاو لارم جوړی کړی دي لعلهم يهتدون دې لپاره چې لار بیا مومي وجعلنا السماء سقفا محفوظا او د اسمان مونږ جوړ کړی دی سقفا چت محفوظا دراغل زیدون بچ بچ کړی شوی او هم من آیاتها موردون او دې دې آیاتونه د اسمان د سقف د اسمان نه د اسمان په دې څور کې د سوري د دې اعتراض کې الله غزاد چې پیدا کړی د شپه ورځ دی وبوي کنه مونږ انتظار کو چې د زماني یو گردش په دبا نراشي دی پیغمبر باندې مړی کی نو خلاص بشوته الله فرمای اف ام مت آی کته مرشي په همل خالدون دی به همیشه پاتې شولې کل نفس ذائقه الموت هر یو نفس کون کې د مرګ دی ونبلوکم بالشر والخير فتنه او ازما یو مونږ تاسو په شر او په خیر باندې فتنتن یعنی بلاء ازمایش یعنی په شر کې مزمایش دی او په خیر کې مزمایش دی هغه د شر او د خیر ازمایش څه دی چې په تاسو باندې کله تکلیف راشي شر نو تاسو صبر کوئ کنه کوئ او چې کله خیر د خوشحالي راشي نو شکر ادا کوي کنه ادا کوي و الینا ترجعون او خاص مون تاسو راګرځیدل دي و اذا راک الذين كفروا او کله چې ویني تعالی راغه کسان چې کوپر کړه دي ان يتخذونك الا هزوا نن سي تعالی مگر پټوکو هاذ الذي وای فلا تستعجلون نو تاسو تعجیل مکوئ د عذاب مخکې د وخت نه ويقولون متى هذا الوعد وای دی کله به دا وعده ان کنتم صادقین که تاسو رښتینی یې لو يعلم الذين كفروا که چرته پوه دی هغه کسان چې کافران دي حين لا يكفون عن وجوههم که دوی پېژندلی وی د اوس نه ورته پته لګېدلی وی د هغه وخت په څه شي بندولی د خپلو ټول ښځي ورع عنه د ښځي د خپلو ساګانو نه مفسرین وایي د مخ نه اور او په شا باندې چې څه کوم ټوکې تمبولی کېږي هغه ولا هم ینصرون او نه به د دوی سره مدد کېدی شي بل تأتیهم بغتة بلکې راځي به دا قیامت دوی ته اچانک فتبهتهم نو حیران به کړي دوی لره ولا یستطیعون ردها نه به شي نه به طاقت لري دوی د هغې د واپس کولو ولا هم ینظرون او نه به دوی ته مهلت ورکړی کېږي بیا تسلی د پیغمبر ته ولقد استهزئ برسل من قبلک او یقینا خندا کړه شوی وا ټوک کړه شوی په ډیرو پیغمبرانو پرستانه مخکې وحاق بالذین سخروا منهم نازل شو پاک کسانو باندې چې د ټوک کړه وی پاغوی پورې ما هغه څه کانو به یستهزئون چې دوی پر ټوک کولې دوی په عذاب پر ټوک کولې نو عذاب پر راغله قل ورته وایا مې یکلؤکم باللیل سوک تاسو حفاظت کوي د شپې او نهار او د ورځې من الرحمن د رحمان نه ان داغه د عذاب نه بل هم عن ذکر ربهم بلکې دیو د ذکر د رب خپل نه معرضون اعراض کون کې دي ام لهم الهه ايد دیو د پرداسي الهه شتره زمون نه بغیر تمنعهم من دوننا تمنعهم دیو بچکی زمون په مقابله کې لا استطيعون نصر انفسهم دیو طاقت نه لري د خپل ځان د مدد ولا هم منا يسحبون او نه زمون په مقابله کې د دیو ملګرتیا کې دی شي بل متعنا هؤلاء بلکې پیدا ورکړي د سامان ورکړي د موږ د خلکو ته آباءهم او د دیو پلارانو ته په دنیا کې حتا طال علیهم العمر تر دې چې دیو باندې عمر وګت شو نه زمانہ وګد شوله نو دیو په تکبر او غرور کې مبتلا شو افلا يرون ان ناتي الارض آیا دی ګوري نه چې مونږ را اصل کو زمکه ته ننقصها من اطرافها کومه وي د خپل طرفونو نه د دې مخکې مو وضاحت کړو د اسلام زمکه غټیږي او د کوپر زمکه تنګیږي نو ګویا د طرفونو نه په کمېدو شروع ده غالب شي به غالب قل ورته وای انما انذرکم بالوحی یقینا ما ویرا ولی تاسو وینې زه يروم تاسو په وحی باندې ولا يسمع السم الدعاء او ناوري کون ستا आवाज اذا ما ينذرون کله چې ویرا ولې کیږي ولا امستهم نفحه من عذاب ربک او کچته ورسیږي دیوته لګونه چې د کم کار د پاره وړم بني پیغمبران راغلی دا پیغمبرم د حق مقصد د پاره راغلی دی او بل مصیبتونه او مشکلات یقینا راغلی خو اخر کار کامیاب زمون پیغمبرانو او بل خبره د دې پیغمبرانو د الله په خدای کې هیڅ حصہ نه و یقینا ورکړو موږ موسی علی السلام ته هارون ته فرقان یعنی تورات او ضیاء او رڼا او ذکر او تذکیر د پاره د متقینو هغه خلک چې ریدل د خپل رب نه په غیب باندې بغیر د لیدل نه هم من الساعه مشفقون او هغه د قیامت نه ریدل وهذا ذکر مبارک او دا ذکر د مبارک دا قران چې مونږ دالې غلې ده افانتم له منکرون ایت تاسو دین انکاریان یې ولقد اتینا ابراهیم رشده او یقینا ورکړو موږ ابراهیم علی السلام ته داغه عقل مندی او هوشمندی من قبل د دین مخ یو کنا به عالمین او موږ پاغه باندې عالمان نه موږ هغه خپې جندو اذ قال لابيه وقومه هغه وخت ویل وغه خپل پلار ته خپل قوم ته ما هذه التماثيل دا څه صورتونه دي دا بوتان او خرافات دي دي تماثيل ته څه ویل دي دا لفظ پښتو کې مونږ وایو کنه دا څه لټ کوپړې دي دا باز سامان دا ګډوډ پراتی لرګي ګټي یو شی بل شی سود لرګو کوندي پرتی په کور کې دې طرف دا لت کوپړی دی وي نو دا ستا ذکر لرګیو د ګټي ورسره بوتان جوړ کړی دي انتم لها عاکفون چې تاسو دې عبادت کوي قالو هو وجدنا اباءنا لها عابدين مون پلاران خپل بیا مون ترې چې دې عبادت کوي نو قال هغه ورته یقینا تاسو او تاسو پلاران ټول په خط خکارا گمراهي کې قالو هغه ورته وی آیت را غلې مونته بالحق پرشتره خبره رښتیا کې ام انت من اللاعبین یا تر ټوغ لوبي کې قال غور ته بلک رب تاسو رب د اسمانونو د زمکه دی هغه ذات چې پیدا کړی دی دوی لراو زیم په دی باندې ستا گوا من الشاهدین د گواهادونه چې دا الہ الله دې هغه خالق دې بل څوک نشته دې وتالله او زماري په الله قسم لا اكيدن اسنامکم چې زبستاسو د دې بوتانو خبر واخلم په پښتو کې مونږ وایو زبر دې سره وګورم ان تاسو چې بعد ان تولوا مدبرین کله چې تاسو له دیونه واپس لاړ شئ د اختر پورز فجعلهم جزازا نم دغه کار او کوی ګرځول دا بوتان ټوټه ټوټه الا کبیر لهم مگر هغه مشر ولا پرې خو ده لعلهم الیه یرجعون دې د پاره چې دیو دغه مشر ته واپس شي یا دیو دی ابراهیم علی السلام ته ما ته واپس راشي قالو دوی چې کله راغلل نو وی کتل من فعل هذا بالهتنا وی چا دا کار کړ زمون په خدایانو باندې انه لمن الظالمین یقینا دا غړي غړ ظالمو زمون د خدایانو سره ظلم کړي او دی باندې نه پوجل چې خدایان دسی چې څوک بس تبرګې راوالي ټوټي ټوټي کې غغم نشي کوله قالو دیوی سمعنا فتن اوریدل د مونږ یو ځوان یذکرهم چې د بوتان به یادول په بدو باندې یقال له ابراهیم چې هغه ته ابراهيم ویل کېږي قالو فاتو به نو ویرای ولې علی اعین الناس د خلکو مخ ته کې دي شي چې هغه خلک په د گواهی وکي نو راي واستورته ان تفعلت هذا آیا تا دا کار کړی دی زمون په خدایانو باندې اے ابراهیم نو ابراهیم علی السلام ورته بل فعله کبیرهم دا رجل شرمولو د پاره وی بلکې د دیو دی مشر دا کار کړی دا تبرګه په غاړه کې دی هاذا فسالوهم دا دی فسالوهم تاسو ته کې کدی خبرې کول شي فرجعوا الى انفسهم نو دی واپس شو الى انفسهم خپل ځانونو ته فقالوا ویل انکم انتم الظالمون یقینا تاسو ظالمان یې ثم نكسوا على رؤوسهم بیا واپس شو په خپل سرونو ان بیرته کو پرته لاړل او لقد علمت ما هؤلاء ينتقون تا ته خو خبر جدي خبرې نشي کوله قال افتعبدون من دون الله ناغه ورته وی آیا تاسو عبادت کوئ سوا د الله نه ما دا غسل لا ينفعکم چې تاسو نه په نشي درکولای شي ان هیڅ شي ولا يضرکم نو تاسو ضرر در رسول شي اوفل لکم هلاکت د استاسو د پاره ولما تعبدون من دون الله او دا غس چې تاسو عبادت کوئ دا الله نه سیوا دا الله نه سیوا چې تاسو د عبادت کوئ افلا تعقلون آیا تاسو عقل نه لرئ آیا تاسو عقل نه لرئ د دې نه پس چاغو سکړی دي زموږ سبارین درس دي ان شاء الله العزیز واخر